سوچ د نیکانو حق پر سود بیزتۍ کوشش کې الله یې غوونی سي فاخذناهم فی الیم نونیول منګه غیلرا په دریاب او وهو ملیم او د خفا بعد د خلک د حافظ سے ډیر خلاف کوي کله وې ته خفای کله وې داسې الله دې سزا ولور کړو وهو ملي وفي عاد او په واقع د عادیانو کې اذا ارسلنا عليهم الريح العقيم کلا چې راولېګو موږ په دای باندې هغه باد په خیره په خیره په غي باندې ها ما تزرون و فرحو دی بعد من شین یو شی چې راتله به کول پاغه باندې الله جعلته کرزمیم مگر ګرځو به غسی لرا بعد پشان د بسمه رمیم زرا زرا بشک از تاسو د پاره منو طرف د الله نه نذیر مبین يرون کې ښکارا کذالک ما ات الذین من قبل من رسول دارنګ نه راغلی کسانو ته چې مخکې دین یو پیغمبر الا مگر قال ویلی وغه ساحر مجنون دا ساحر دی یا لیونه اتواسو بی آیده وصیت کړي په یو بلتانه نه بل هم قوم تاغون بلکې یو قوم سرکش ما نه دی پیدا کړی جنات او انسانان مگر د پاره د دې چې د عبادت کوي زما ما اريد نو غالم زر د دینا مر رزق ان سر رزق و ما اريد زو نو غالم ايو تعمو ان چې د خوراک راکې ماتا ان الله بشک الله هو الرزاق دا د رزق ورکونکي ذل قوت المتين خاوند قوت مضبوط فان للذين ظلموا بشک د پاره دا کسانو چې ظلم کړي ذنوبن جرمونه دي اسلوها دن نشی دیتا صبر کوي او لا تصبرو که صبر نه کوي سواء علیکم برابر دی پتا سو صبر او نه صبر انما تزون ما کنتم تعملون بشکا بدل در کولی شتا صدا تاسو کوم عمل کو دنیا کې ان المتقین بشک متقیان با فی جنات و نعیم په جنتونو نعمتونو کې وي فاکهین مزا غسن کې پا نعمتونو آتاهم ربهم چور بکې در عبد دی ويطوف عليهم غلمان او ګرځي با په دې باندې هغه لکان لهم چې دې لپاره وي همیشه عمر والا کانهم لؤلؤ مغن گویا کتب ودا ملغلی دي صفا کړی شوی د ګرد غبار نه واقبل بعضهم على بعض يتسالون او مخامخ بشي بعض جنتيان په بعض پوس پکې دی یو بلنا قالوا نوای بده ان كنا قبل بشکو مونږ په خوا فی اهلنا په خپلو او اقا په خپل اهل کې یریدون کې د الله د عذاب نه ومن الله علينا احسان وکلا فمن باندې وقانا عذاب السموم او ساتل من د عذاب ګرمنا ان كنا من قبل بشک موږ په خوا دنیا کې ندعوه چې موږ برآمد کو الله تعالی چې وموالي الله تا انه هو البر الرحیم بشک د الله او احسان خاوند مهربان فلیاتو به حدیث مسیرات لا تجوګری په بیان پشان دي ان کانوا صادقین کچری دي د رښتینو نه ام خلقو من غیر شیء عادی پیدا کړی شی بغیر د خالق نه ام هم الخالقون یادی دی پیدا کوونکی د خپل ځان ام خلق السماوات آیا د پیدائش کړي د اسمانو د زمکو نه نه بلکې د یقین نه کوي ام عندهم خزائن ربک یادې سره خزانه د رب سادي ام هم المسيطرون یادې د نگهبان ساتونګي ام لهم سلم یاد الالا پولی دی چې دی وکي وکي هودونګي پای کې فل یات مستمعهم نو راتلو کې هغه وکي هودونګي دا غي بسلطان مبین په دلیل ښکارا دا غرزول شوی فزرهم پرید ته دی چې مخامخ شې دی درځ دی هغه چې دی سره واده کولی شي ا حاجره دی هغه چې دی سره چې هغه چې دی سره هغه چې دی پای کوي او شکلی شي پاور چې لري باندې کې د دینه تدبیر دی څه شي او نه به دیم دا وکړي شي او بشکره د پاره دا کسانو چې ظلم کړي عذاب دی بیر دینه لیکن زیاد لري خلقونه نه پويږي صبر کوه د فیصله د خپل رب یقینا ته یې زمونږ په حفاظت باندې پاکي پاکي ویانوا د حکم د خپل رب په هغه چې پاسېږي ته د بیان د پاره او بعضې سې د سې بعضې سې د شپې نه سې سه د شپې نه فسبحو پاکي ویانوا د الله و ادبار النجوم او رسو د پریوتلو د ستورو نه بسم الله الرحمن الرحیم سورته نجم سورت نجم کې دوی سي اولې سکه نلس آیاتونو پاغي نلسو آیاتونو کې اول اتلسو آیاتونو کې واقعا د معراج په نبی علی السلام بیانې او دویمه حصہ کې رد پاغ خلکو چې بری نیولیو خطې نیولیو په منځ کې نیولیو لاته او زاو منات بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په امداد نوم د الله چې مهربان عام دی مهربان خاص والنجم اذا هوا شاید د ستوره کله چې پریوزی ما ظل صاحبكم وما غوان د خطا شوی ملګری تاسو نو گمراه شوی لما ظل نه د خطا شوی صاحبكم ملګری تاسو وما غوا او نو بلار شوی د خپل مقصد نه نه اوخته د مقصد نه او ما ينتق عن الهوى خبر نه کوي د خپل خواهش نه ان هو الا وحي يوها نه دی دا بیان د پیغمبر مگر دا وحدا چې حکم کولی چې دتا علمه شدید القوا خودنه کړی دتا صح قوت والا زو مر را چې خاوند تا خاوند حسن دی خاوند طاقت ته فس ولله ما فی السماوات خاص الله له اختیار دا سره چې پاسمانو کې روا چې پزمو کې لیجزی الذین ساو بما عملو دې لپاره چې بدل ورکیا کسانو ته چې بدی کړی دا په سبب دا چې دې کوم عمل کړي و یجزی الذین احسنوا بالحسنا او دې لپاره چې بدل ورکیا کسانو ته چې نیکی کړی دا بالحسنا په جنت آ کسان چې تنبونو چې ځان بچ کړي کبائر الاسم او نشته دی د فرد انسان مگر هغه چې د کوشش په خپل عمل کې خپل عقیده کې وان سعيه سوف يرى او بشکا کوشش د زړه دی به ویني چا چې کوشش کړي نو خپل داري کوشش بدله دې وګوره کړ کوشش کاو کاو کاو د سربراهانو د سیاسو خلکو نه خپل مقصد ته ورسېږي وان سعیو سوف یرا که د دین کوشش کینا الله بر خپل مقصد ته رسي مرام تا او کو د دنیا کې مل الله بر رسي وان خو خپل کار مپریدا نو خامخا الله وتا یو غاړه ته رسي وان سعیو سوف یرا او بشکا کوشش د زر ده چې اوبرې دې شي اوبوینې دې غیلرا نو خطری وبا پا اندازه چې دا غي اندازه شوی وا حملناه علی ذات الواح و دسر اسور کړو منګه غل را په خاوند تختو د میخونو باندې تجری چروان وا دا کشته زمنګ په حفاظت باندې جزاء لمن کان کفر دا سزا ودا چا طرف نه چې داغه ناشکری شوی وا نوح علی السلام بئهم او خبر کا دی لرا ان الما چې بشک او بو قسمتون بینهم تقسیم شوی دی تر منځه کلو شرب محتضر اروار ته دی حاضر کلی شي پنا دو आवाज وکړي صاحب کوم هم ملګری خپل تفتا تعالی سی وډو کو فاقر زخمی کړو کلرا نو سرنګ زما عذاب و نذر زما يرول تا تکذیب کړي قوم د لوط علیہ السلام په انبیاء علیهم السلام ان ارسلنا علیهم حاسبا بشک مونږ راولېګو په دې باندې باد الا آل لوط غیر د تابعدار د لوط علی السلام نه نجیناهم بسحر چې خلاص مونږ دې را په د پښمنی کې ولقد راودوه تاکي د مطالبه کړو د لوط عليه السلام نه په بارد من منو دا کې فتمسنا عينهم لندې کړې موږ سرګې داغې فذوقوا نو سکه زم عذاب او زم يرول ولقد سبهم تاکي سبا راغې په دې باندې په وخت سبا کې عذاب مستقر عذاب هميشه نو وی دي چې وسکه زم عذاب او زم يرول ولقد سبهم بكره عذاب مستقر تاکي راغې په دې باندې نو سکه زما عذاب او زما يرول تاکي آسان کړي مون قران د پاره د پن سوچره چې پن قبول کی ولقد جاء آل فرعون النذر تاکي راغلو فرعونانو ته انبیا چاغه درو ویلو پایتونو زمون ټولو فاخذنا نون منغه غیل اخذ عزیز مقتدر واقیم الوزن او پابندی وکړئ د تول بل قسط په انصاف ولا تخسر الميزان او کمې مکوې په تلو کې ولر د ازمکا اخیرا د لرا د پاره د مخلوقات بیا په دې کې میوي دی او کجوري خاوند د غنچو او دانه خاوند د بوسو ور ریحان او د ګلونو نو په کم یو د نعمتونو درف تاسو دواړه درو وای شرکینا فبای اعلی نو کم یو رب دراز دوړ دړو وای رب د مشرقین رب د مغربین په کم یو د نعمتونو د رب دوړ دړو وای او خیر الله د دریابونه یل تقیان یو جګی یو بلتا پمن دې دوالو کې پر تجاوز نه کې یو بلتا نو په کم یو د نعمتونو د رب دوړ دړو وای روز دې دعا نه لوی او غټ ملغلره نو په کم یو د نعمتونو د رب دوړ دړو وای پیران انسانانو فاذا انشقت السماء نو کله چوشتیږي اسمان شی به د اسمان وردتن تک تور تک سر کدهان پشان ته تک سر ګل باندې ګل پیژنې ګل نه پیژنې سر ګل شي سور ګل نه ده ګلابو کې دا یو کو نه وتري نه فکان د شبدا اسمان وردتن تک سور کدهان پشان د سور ګل باندې اګه دا نه پیژنې شبدا اسمان تک سور کدهان پشان د تیلو تیل چې سره شي نو هغه هم تک سره شي تیل نه پیژني بس فبی ای علی ربکما تو کذبان په کم یو د نعمتونو در رب دواړه درو وای فای دواړه درو وای فای او با اذن دواړه درو وای انسانانو جنات او دانه چې دواړه وای فای یوم اذن پدارس کې لا یو سره ته پوس پونه کړی عن ذنبی د ګنا د د انس او نه د پیرینا انس نه مت پوسونی هی د پیری د ګنا ای کله د نور مجرمانو یا د ګناهونو د دای په کم یو د نعمتونو طرف دواړه درو وای په مین د ګرمو وو کې ان ډېر سخت حمیم ګرمي وو او ان ډېر سخت ګرمي وو الله دې موږ بچي نو پکې اېدا دنیا هم به تیر شي که خره او که خراب ده که 400 کې تیر شي دا وګوره خلکو څومره څومره روپۍ سيزونه والي دي چا څه کړی دا به تیر شي ولې سره غلط کار کوي خو هغه دنیا خو نه تیری بچ خاورو کې پټ شوی او یا کتاب یو دا یاقوت کان دی ول مرجان او مرجان کان تک سره او سپین د په کم یو د نعمتونو در رب دواړه درو وای حال جزاء لسان الا لسان دا بدر توحید مگر جنت د په کم یو د نعمتونو در رب دواړه درو وای ومن دونه ما جنتان او سیوا د دواړو نو نور باغونه نو په کم یو د نعمتونو در رب دواړه درو وای مدهامتا انتک تک تور د وجه د ګوروالی نه یا تک شنه د وجه د ګوروان نه ګور پیژنې کړ یو ځای کې ډېری ونی او چې سړی او تللی نه ګوري وي دغه جنگي دا دا تک چې سړی په لاس داسې ځي کنه د لاور سره داسې هغه سپتال سره په کټو کې ونی راځي او موټر وی باندې خوش ته اوس نه پیژنې څوک او بیا یې رب کم یو د نعمتونو در رب تاسو دواړه درو وای دا چې سړی د سزي کنه چې کنه تا کته شي دا دې کې ګونه راځي کون کته چې دې نو هغه باغونه لري نه تور غوند ښکاری تک شنه یا ګوري کنه وسره خوا کې کاندې دي بوټي دي وسره کاندې ښکاری ما د عرب نه راوړي هغه مول یو یو دور کی اته کله ډېر خور کوا او بیا یا لا ربکما تو کذبان په کم یو د نعمتونو در رب دعا درو وای فیهن خیرات حسان په دې کې وا خسته خزی وی په کم یو د نعمتونو در رب دعا درو وای هری بی مقصورات یا حیران ان کی بی عقل د انسان لرا بندې کړي شوی فل خیام په خیمو کې بندې پکم یو د نعمتونو د رب دواړه درو وای نه به مسکلی دی لرا ان سمخ ردینا او نه پیری نو پکم یو د نعمتونو د رب دواړه درو وای نو په کم یو د نعمتونو در تاسو دواړه درو وایې تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام اے رچول والدې نوم د رب سا چې خاوندې د بزرګي او د عزت مندې نو هغه به سره د قیامت په نومونو کې یو نوم واقعا ده قیامت به چواکی شي لیس له وقتها کاذبتن چې نه بوي د پاره د واقعا کېدلو دا غیر از سترو جنتیا اغه رز به سوق دروغ جن نه کی کته کون کی به یو قوم لرا پورته کون کی به بل قوم لرا دا به کړی په همزي باندې التبا پالنګ هغه به اودلې شي د سرو زرو په لختو باندې د سرو زرو لخت به یې پاغه به اودلې شي ته به نو دي طالب تیار سیز ملاويږي پالنګ خو هغه به اودلې شي د سرو زرو په حسوتونو لختو باندې او چې پای کې نو سونا اصل زر به سمنا مزیداری خسته به خوان بکې متقین یو ګوتې او یو غمې یو تعویزی یو ټیکې او زنانه چې سوره غي سره خسته نو چې بیا ستا پالنګ د سرو زړو په لختو باندې ودلې شوی وي اته پکې ناشته تکیا لګون کې بیا لیا پاغه باندې مخامخ یو بل ته مناستی یطوف علیهم ولدان مخلدون ګرځي با په دی باندې اغا لکان همیشه عمر والا بیا کوابن په کوګونو وا باریقا په پیالو الکه فتح ختم شي الکه افرور ختم شو تداله خو ګاډي کې سنشت ختم شو نه ولا ممنوع او نه بدای چې با خوستانه به منشي من کې دې بنشي ارس بکله یو شی خود نه منې کی وینې در کوم وفروشن نه نه به من کېږي او نه به ختميږي وفروشن مرفوعه ځکه د انسان طبیعت کې حرس موجود دی د انسان په طبیعت کې چې دا شی مارکیټ کې سیوا کیږي دا شی من کوم چې ریټ یو کیږي وفرش مرفوعه او پاغا تختونو چتو چتو باندې به بشک مونږ با پیدا کو دي خضر را انشان په یو بل قسم پیدا سرا فجعلناهن ابکارن وبغردو مونږ دي خضر را پیغلي عربن ماینه په خپل خاوندانو اترابام زوري امزوري وای خزه جنې هغه ده چې د الک سره امزوري ولې چې د جنې د الک سره امزوري نه نو هغه مزه نه کوي چې الک دې د شلو کالو او جنې دا د او یاو کالو خزه بډای نه کله سمون کړی یو بل ته ګوري هغه شوق او مزه نه راځي عربا نترابن له اصحاب الیمین دا حالت وی یا سړی بوډا سپینګری دی او جنې د شلو کالو ده نو کله سمون کړی لاصحاب الیمین د پاره د خلاص والو دا چې کله کور کې دا مسلې ډېر راځي یو کور کې روري مرشو دا غي خزنه بچیمشتا اخذا د په منځله د مور دا ویاله کده کښو رور لمه پروګرام کا خود دنه په نکاح کوم سو موږ ماشومانو ایا دې کې دا پروګرام شو چې دې نه دا شما ته هغه پروګرام نه غوډريږي مشرور یو هغه چا ویشت او دا هغه خد در ډیرو بچو او هغه شرالو کو او هغه هغه خدای په منځله د مور ګرځیدل و دا چې د کډیر اولاد یو او کشه هغه ډیر اولاد والا خزه هغه کشه ورو لپاره نکاح کړو او دې چې ویل به کله چې موږ شوم شوم خاورې وړو کې آی بیا موږ پورته کولې شو کفار به وسم وي چې یو پیدا موږ زړه زړه شوم بیا پورته کیږو واو او پیاران موږ ولني وا بشکا ولني ورستنی با جمع کولې شي الی میقات ام معلوم هغه میقات راځي معلومه تا بیا یقینا تاسو ګمرانو درو درو جن کوونکی خامخا خلونکی به داون زقوم نه دا دې افرایتم ما تمنون خبر راکې دا صف مبارک چې تاسو غردوي پر رحمونو د میندو کې حد پر رحمونو کې د زنانو انتم تخلقونه آیا تاسو دینا زرغنون کې امنانو زالون تاسو دینا پیدا کون کې بچی را یا موږ پیدا کون کیو منګه اندازه کړې په من تاسو کې موت مرلرا ومانه نو بمسبوقین او نه منګه د مخکې دونکو نه نه یو منګه چې زمانه به سوق مخکې شي او زمانه به ځان بچ کی علا پر خبره ان بدل امثالکم چې بدل بکوم تاسو هم دي او پیدا بکوم تاسو لرا پاز کې تاسو به نه پويږئ او تاکي پوهه تاسو په پیدایش ولني نو ول نه یادوي لیر بشک منګه هدا کړی جو لمغرم منګه بی سه کړی جو تاوان کړی جو نه نه بلکې منګه محروم شو آیا خبر را کې دو بو اج تاسو سکای دا غینا انتم انزلتمو من المزن آیا تاسو راورون کې دینا د سپین وریا جنوب ام نه هم منزلون یا منګه ورون کیو الله وی کزما خو غشوی نو په ګردو لري دی او جاجن تروي ترشه ها مکنون ها پا مکنون چاغا فی کتاب پا کتاب چاغا محفوظ تغییر او تبدیل نه نبا رسیږي دیتا نبا مسکې دی لرا نه پوي په مقصد دی مگر پاک ګنا نه را لګل دی کتاب د طرفه د لفظ مخلوقات نه دی آیا په داسې بیان تاسو سستی کوونکې وتجعلون رزقکم او ګرځوي خپل رزق لرا ها وجنہ وجنت نعیم او جنتونو د نعمتونو به فاما ان کان من اصحاب الیمین او کچرتوی دو دو خلاص والونا نو فسلام لک نو سلامتی علی وی تا د پاره انت من اصحاب الیمین تید خاوندانو د خلاص والونا و اما ان کان او کچرتوی دا تکذیب کوونکو نا گمراهانو نا در پاره من من مسیا و من حمیم د ګرم وبو او دن کېدل جهنم ته ان هاذا لو حق اليقين بشکدار خامخ حق یقیني پاک وګڼنوم در خپل چې ډېر لوی دی سورته حدید حدید دوی سره اولې سکی سری شیاطونو پای کې اول شپږو آیاتونو کې توحید او صدا دلونه او بیا مضمون د انفاق به وجوه الخمسه چې مال خرڅ کړي مال اولګوي په پنځو وجو سره او دوی مې سکی مضمون د جهاد شروع کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان عام د مهربان خاص سبح لله پاک بیان الله لرا هغه مخلوق چې پاسمانو کې لري او زموږ کې لري او د الله دی غالب او حکمت والا الله لرا اختیار دی د برا او د خطا او هغه چې راځي د برنا او ما يعرج فی او هغه چې غیږي پای کې وهو معکم او دا الله تاسو سره دی نه ما کنتم کوم دې کې چې تاسو الله پاکا چې کوي تاسو په شي دونکو دې بدل بدل کی الله لري اختیار دې د برا او زکتا خاص الله دې واپس کړل د کارونو دنکه شپیر را پورس کې او دنکه ورځ را پښپ کې او دا الله په مرادونو شنو باندې آمنو بالله ایمان اوړي په الله او په پیغمبر د الله او خرچ کوي دا سنا چې ګرځولي تاسو الله مستخلفین ناس پای کې فلذین کسان امنو چې ایمان وروړ منکم تاسو نه وان فقو او خرچ وکړو نو خاطر را اجر دی لوی اما لکم سری تاسو را تاسو ایمان وروړي په الله او رسول یذوکم او پیغمبر واس کې تاسو دا دې لپاره چې تاسو یقین وکړئ په پیغمبر د خپل باندې وقد اخذ میثاقکم تاکي غسر الله وعده تاسو نه ان کنتم کې تاسو یقین کوونکی د الله غزا ته چې دایږي په خپل باندې باندې دلایل واضح دې لپاره چې لو باسي تاسو له تیرون له نور نه تا او بشک الله په تاسو دی او مهربان او سری تاسو را چې نه خرج کوي په لار د الله کې او الله ته پاتې کېدل دي د بڑا او ځخکتا او رڼا د دین بعد خیراتونو او او رڼا د خیراتونو دا یوا کسان چې کفر او کو وکذبوا بیااتنا او درو وی پاتونو زمنګ نو دا کسان اصحاب الجحیم خاوندان د جهنم دي اعلمو پوشه انما الحیات الدنیا بشکا جند دنیا لاعبون ټوکری ولهونه وبصیره اے ګټه ټوکې واپس وې واپس دې مې نه ټوکی دی الله وی عبسری او زینت ته و تفاخر او فخر دی لکه خوب دی خوب سره ویني چې ز بادشاہ ما ما سره گاډ دی مخکې رسو او چې خوب نه را پاسېږي نو چا پیره او ته پولیس ولاړي خپو لاسونو ته اتکلې ولګي او ګرفتاری کی وله خو بادشاہ موي پنځه منټه مخکې ز بادشاہ او مغر غورو لعب ټوک لومن او بس یو زینت او فخر دی په خپل منځ کې او زیاتواله دی په مال نو په اولاد باندې کا مسله غیزن مثال په شان د باران دی مثال په شان د سره غیزن مثال په شان دا فصل عجب الکفار او په آخرت کې به عذاب سخت وي او بخشش د الله نه او د ځامنتیا نه دی ژوند د دنیا مګر سکردو کې دا مخه شي لا مغفرتن بخنه تا رامکه شي خوب ته مزه الا مغفرتن بخنه تا مغفرت بكم د طرف طرف ساسو او جنتونو تا چې پلنواله دا په شان د پلنواله د اسمانو د زمکه تیار شوی دا د پاره د کسانو چې باندې وروړي الله په انبیاو د الله دا فضل د الله دی ورکه دی له چاره چې خو غشي او الله خاوند فضل لوی دی ما صاب من مصیبه نه رسیږي یو مصیبت پزمکه کې عام او نه په نفسونو استادو کې خاص الا فی کتاب مگر لیک په کتاب کې مخکې دا نه چې ان برها مخکې د لیکلو زمونږ غیره ان ذالک بشک دا کار په الله دې ډیر آسان دې لپاره چې غمجن نشي پاغه سبانه چې فوت شو تاسو نه خوشاله نشي پاغه سبانه چې لار تاسو نه آتا کوم مس نشي پاغه چې درځي تاسو ته او الله مين نه کې دا له چل وری فخور فخنا اکثر الذين کسان چې بخل کوي ما او حکم کوي خلکو ته په بخل باندې او سوچ واره بشک الله به پرواستای شي تاکي دالي ګلو ما انبياء فضلائل او دالي ګلو ما دغه سره کتابونه او میزان تول د لپاره چودريږي خلق بن صاف دلته یو مفسر عجیب خبره کړې هغه را مخته وانزلنا الحديد فيه یاد شو دا ځایان تفصیل لیکي الګا وانزلنا الحديد او پیدا کړی مونږ اوس پنې لرا فيه پدې کې باسن شدیدون سامان د جنگ سخت دی او فیدی پکې د پاره د خلکو ځای غیر پر څخکاده کې او سوچ امداد کې د الله د دین او د انبیا او د الله بل غیب به درلو د الله نه بشک الله دې قوي او زور اور تاکي لګل مانو علي السلام ابراهيم عليه السلام او ګرځولي ما په اولاد دواړو کې پیغمبري او کتابونه ایمان راوړې ای اهل کتاب دې د پاره چې یقین وکړي دا نور اهل کتاب چې پوښي دا نور اهل کتاب چې ایمان راوړې نه ده کله نه قادرېږي دا اهل کتاب په یو شی باندې د فضل د الله نه فضل د الله په لاس کې دی بشکه فضل په لاس د الله کې دی ورکه دې را چا دې چوغږي الله خاوند فضل لوی دی